بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد موږ ځکه په دې خاطر پېژنو چې موږ چېرې پکې اوسېږو چې موږ دښمنان چېرې اوسېږي پکې اسلامي مملکتونه چېرې دي کفري مملکتونه چېرې دي د موږ او د دوی ترمنځ هغه طبیعي موانع یا طبیعي حایلونه دا څه شي غرونه دي ځنګلونه دي دریابونه دي که دریابونه دي بیا دا لوی دي که واړه دي او د موږ همسایګان څوک دي دا ملکونه څنګه ورکې کېږي څنګه غټېږي څنګه یو وارې دوه ملکونه درې ملکونه لس ملکونه سره یو ځای شي یو وارې بیا سره ټوټه ټوټه شي بېل بېل شي د دې په هغه بشري دیني کلتوري او عقیدوي او اخلاقي جوانب باندې موږ غږېږو د جغرافي او د ساینس په جوانب یې موږ نه غږیږو هغه الحمدلله په مکاتبو کې په مدارسو کې په دې کې درس کېږي موږ هغه جوانب دلته مد نظر نیسو چې هغه زموږ د دین او د دین په فهم پورې راته اړه لري د دین په فهم پورې اړه لري مثلا الله موږ ته وایي کافران تاسو دښمنان دي دا په دښمنۍ ونیسئ اوس د دې د دښمنۍ هغه طور طریقې کومې دي او موږ څنګه دښمني ورسره وکړو دا دښمنان څوک دي څو ډوله دي یهود چېرته دي نصارا چېرته دي هندوان چېرته دي سیکان چېرته دي چینایان چېرته دي ولې راځي په کومو لارو راځي په کومو لارو بېرته ځي که موږ لارې بندې کړو بیا دوی راتلی شي که نه شي راتلی دغه جوان د موږ تاسو لپاره مطلوب دي او د دې نقشې تدریس هم ګندغه غرض لپاره و په تیر درس کې موږ تاسو جزیره عرب ولوستله او بیا په جزیره عرب کې کوم شپږ هیوادونه اوس جوړ شوي دي یو هیوادونه جوړ شوي دي د یمن په شمول هغه پرون ولوستل نو څوک راته وایي چې په جزیره عرب کې کم کم شپږ یا اوه هیوادونه دي څوک به یې نومونه راته واخلي رحم الله جانه ته راته وایه ته خپل درس کوې که نه یا به مې پیسې بېرته راکوې یا به درس راته وایه ته راته وایه چې جزیره عرب کم ځای کې ده سره په دې لکړه باندې راته وښیه چې جزیره عرب کم ځای کې و پرون ما جزیره عرب تاسو ته وویله او څلوېښت یا پنځوس دقیقې مې په دې باندې سر خوږ کړ ته راته ووایه چې جزیره عرب چېرې ده ته همزه ته یې راته ووایه د لکړه واخله خو باید نه وي چې همزه نومېږي همزه جزیره عرب چېرې دی پرون د کوم ځای په باره کښې مونږ درس ووایه د دې ځای په باره کښې او دې ته مونږ جزیره ولې وویله چرا ایره جزیره گفتن جزیره کدام زمین را گفته میشه چهار طرفش آب باشه باز ایره جزیره نما عرب گفتیم چرا جزیره مکمل نگفتیم که جزیره نما گفتیم از سرزمین دیگه علاهده میکردن سر تو خالق محترم که دل طرف بد دل سر نن تاسو در کوم نن تاسو من داخل د بوم ته دره ته وایا د زړګي سره د سترګو توره د سینې اغزه ته دره ته وایا یمن چیرې دی یمن پر موږ ویل یمن دی او ایمان څه شی دی دا خو وطن دی داسې ګورې دا درس داسې زده کوی چې په سترګو یې وپېژنې چې هغه عبارتونه لوستلی شو کوم نه شو لوسته بس ازای ته نه خکیه څومره خبرې ما مو کولې پرون دغه سر سره ته درنه روغ غواړم ټول کنه بیا زه نور سبق نه وایم مغه پرونی بیا تاسو پرېږدم بل څوک پکې و پرونی درس کې چې پرون درس کې څوک نه و هغه د لاس پورته کړي چې څوک نه و راغلی دی چې هغه د لاس پورته کړي څوک نه و راغلی ته راته ووایه عبدالرحمن ته دا راته ووایه چې بحرین چېرې ده بحرین پرون مې د بحرین په باره کې خبره وکوله بحرین په کوم ځای کې ده او وایي که ډېر وړوکی دی فقط د یوې نقطې په شکل باندې ښکاري او د یو خوا سره هم د وچې سرحد نه لري بل یو جزیره ده دا بحرین دی بل څوک را سره ملګری و پرون څوک را سره ملګری دی که نه یوازې په جسم را سره دی که په فکر هم را سره دی په جسم او فکر په دواړو را سره ملګری دی نو بیا ته راته ووایه قطر کوم ځای کې ده قطر دا د زه کال ته په خیر سره رئیس جمهور کوم او تا د قطر سفیر ټاکم ته به قطر پیدا کوې څنګه زه ته مې قطر سفیر وټاکلې زه لاړ قطر ته ته به قطر څنګه پیدا کوې اوله په نقشه کې چې ورځي چې بسم الله ورته تېره کړه سم چې وګرځېد ته وویل چې ما د جزیرې نه داسې د غټې ګوتې په شکل باندې سمندر کې ورننه وتلی ده زه به دونه کومک درسره کوم ګوره دا جزیره ده ټوله ده دا جزیره ده دا یمن شو او دغه څه کې بحرین شو دغه په دغه منطقه کې قطر هم ده دغه ځای کې چې رات پیدا قطر کې ده دا خو ته عراق ته لارې خلک د عراق نه وایي ته ورځي نه یو بل ځای توکل په الله سترګې پټې کړه په یو بل ځای باندې سیر وکولو بل دا ولې الله برابر بالکل ورنږدې شوې پوه شو ستر خبرې مات شي که نه ته دا راته وعلیکم السلام د زړګي سره ته دا راته وایه چې دا ځای خو عمان شو یو بل ځای ده اردن دی او په انګریزي کې ورته جوډن وایي د اردن پایتخت دی دومره پوهېږم د اردن پایتخت دی خو نه خوایټ څوک پیدا کوي اردن او د پوهنتون طالبانو د رحمان بابا شعر تحریف کړی و په دې پوهنتونونو کې خو به لوبیا او موبیا دا ډېر و که نه لوبیا هغه لوبیا به یقین هم نه په خپل ټولو شواګانو کې ډوب کړي و ورک به و نو بیا هغه سال د پوهنتون طالبانو د رحمان بابا شعر ګران کړی و وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به درسي چا ویل چې په کاسه کې لوبیا نه جزاک الله یې له دې پیدا کړ نمونه بدلی ول نه بدلیږي نمونه ځینې خلک مثلا کله ځینې مملکتونه داسې دي په دوه نمونه باندې مشهور وي دا د مملکتونو نمونه په دې خاطر باندې ما تاسو ته شروع کړي دي او هر ورځ لږ لږ درته وایم چې ځینې مملکتونه دوه نمونه لري مثلا ته به راشي وایي چې یا رب دې نقشه خو مې ټوله ولټوله مصر پکې پیدا نه شو دونه لوی مصر دونه مملکت صبر موسی علیه السلام پکې و فرعون پکې و د دومره لوی مملکت ده د ټول نقشه کې نشته ده ایجپت د مصر نشته د مصر په انګریزي کې ته ایجپت لیکي د ما سره یو بل تجربه تکرار شوه زه یو کال په هالند کې ګرځېدم بیخي مې نه پیدا کاوه ټول اروپا مې ته ولټوله چپه وراسته لاندې باندې او افغانان به هر یو سړي ځنه به خوشې شو بس سر به د هالند د ستونې نه راووته هالند ته تللی هالند ته تللی د ټولو نه سم ولټولی هالند نه پیدا کېدو یا الله د هالند څه شو دا څه وخوړی دا دا دا بهر کې ورک شو دا څه څه شو بل هم ګورم چې د ده نوم نیدرلند دی د ده یو نوم نیدرلند دی نو او یو نوم هالند دی د ده نو کله کله د یو مملکت دوه نومونه وي یا په یوه ژبه کې یو نوم وي په بله ژبه کې بل نوم وي په یو ژبه کې یو نوم په بل ژبه کې بل نوم او کله د هغه یو مملکت دوه نومونه دي لکه هالند او نیدرلند دا دواړه یو مملکت نومونه دي دې ته ورته مثالونه نور هم راځي یو عمان پیدا شو او یو یمن پیدا شو بل امارات پیدا شو بل بحرین او بل قطر بل سعودي یو بل ورسې غونې مملکت دی ورسې څه را پیدا شي کویت کویت به څومره پیدا شي راته جزاک الله خیر یو خطی سعودی ده یو خطی عراق ده یو خطی سعودی ده یو خطی عراق ده او مخشی سمندر دی جزاکم الله خیر بیا پرون موږ ویل چې دغه د خلیج د شپږ هیوادونه دا یو سیاسي اتحادیه هم لري هم سیاسي ده هم فرهنګي ده هم دفاعي ده هم اقتصادي ده هغه ته څه نوم اخلي د خلیج د خلیج د همغږۍ یا د همکارۍ د خلیج د همکارۍ شورا ورته مجلس التعاون الخلیجی په عربي کې ورته وایي عرب لیک هم همدا دی نه عرب لیک بیا بېل شی دی عرب لیک بېل شی دی هغه بیا درته وایي چې ټول عربي دولتونه درته ووایم دا دم درته وایم چې د عرب لیک څه شی دی او دا هم درته وایم چې د عرب لیک چا جوړ کړی او ولې یې جوړ کړی دی او د خیر په نیت یې جوړ کړی که د شر په نیت جوړ کړی دا درې ورځې کې بیا درته وایم دا په هغه وخت کې چې کله موږ د پخار د نشنلزم درس شروع کړو کله یو درس راځي نشنلزم هغه کې بیا عربیک نشنلزم یا عربي قومیت او ترکي نشنلزم عربي نشنلزم افغاني نشنلزم هندي نشنلزم نور دا ټول د نشنلزم هغه څه راشي بیا پرې ټول بیا درته د عرب لیګ د وضعیت هم درته بیانوم نو پرونی د پرونی معلوماتو خلاصه تقریبا همدومره وه نن راځي چې یو ځل بیا د پروني هېوادونه وګورو ویې پېژنو دغه ټوله څه شی ده جزیرة العرب ده په جزیرة العرب تر ټولو لوی هېواد کوم یو ده سعودي ده دغه هېواد دا څه شی دی څه نومېږي یمن یمن نومېږي او دغه څه نومېږي د عمان نومېږي د عمان سره هم سرحده د عمان سره هم سرحده مخ په شمال غرب باندې دا سیمه دا څه نومېږي امارات متحده یعنی متحده عرب امارات دا او ورپسې بیا دغه قطر دی قطر بیا داسې لکه دغه څه د جزیره ګوري داسې شکل لري لکه د امام موټی داسې او د د غټه ګوته بټه ګوته څه ګورته وایي داسې داسې وتلی چې همداسې د قطر هم په دې سمندر کې ننوتلی دی دا یې نه بس د دې یو ګوتې په اندازه باندې ورپسې بیا دغه نقطه چې په دې بحر کې ده په دې خلیج کې ده دا څه نومېږي بحرین نومېږي او د بحرین نه وروسته بیا دغه د سعودي او د هغه عراق تر منځ چې دلته یو بل مملکت دی ایله دغه نه دی چې ما خپل نوم پکې ځای شوی دی او هغه بیا کویت دی نو نن راځي چې ځینې نور اسلامي او عربي هېوادونه یو وپېژنو دغه د جزیرې په شاوخوا کې لرې نه ځي نن چې بل مهم هېواد موږ پېژنو هغه یو بل هیواد دی چې د منځني ختیځ د هیوادونو په جمله کې راځي خو په مجلس تعاون خلیجي کې شامل نه دی هغه د عراق هیواد دی دا د عراق هیواد دی د عراق اوسېدونکي تقریبا نه نوي ونوي فیصده مسلمانان دي ونوي فیصده خلک مسلمانان دي البته په دې کې چې د مسلمانانو شمېره څوک یادوي په دې کې وایي چې د شپېتو شاوخوا یا لږ څه باندې یا لږ څه لاندې دا د تشیع په مذهب باندې دي د شپېتو شاوخوا د تشیع په مذهب باندې دي او د شیعګانو هغه مشهوره سیمې نجف ده که کربلا ده که کاظمیه ده که دې ته ورته نور نمونه دي هغه چې په کتابونو کې یاد شوي دي هغه هم په همدغه عراق کې دي په دې کې موږ هغه جغرافیه ټوله نه وایي بلکې کوم مهم مهم ټکي چې د اسلامي فکر سره تړاو لري هغه شیانې بیانوو موږ عراق که هم یو شیعه اکثریت سیمه ده خو د تاریخ په اوږدو کې د تاریخ په اوږدو کې د تل دپاره په تشیع نه ده پېژندلی شوی ګورې دا دا ګورې ډېرې عجیبه ټکی دی عراق په تشیع معرفي شوی نه دی د چا ذهن ته دا نه راته چې عراق دی داسې ملک چې په هغه کې دي سیاګان ډېر دي وجه دا ده چې هلته چې اسلامي خلافتونه د عباسیانو مرکز پاتې شوی دی ډېره موده او عباسیان اهل سنت خلکو سلجوقیان پکې پاتې شوي دي دوی اهل سنت والجماعت خلکو که د عثمانیانو تسلط راندې راغلی دی دا خلک هم اهل سنت والجماعت خلک وو مختلف خلک مختلف دولتونه او حکومتونه سره راغلي دي هغه سني حکومتونه راغلي د ټول سیمه باندې نو عراق هم ورسره یو ډول په بینالمللي لحاظ باندې د سنیت صبغه اخیستې وه هغه سني ملک خو اوس یوه بله ډېره مهمه خبره ده هغه ده چې د غرب میډیا یې په ډیر منافقت باندې د خلکو ذهن ته ور اچوي کله چې د عراق د خلکو نفوس یا الته قومي او مذهبي دلګي یو له بل نه بیلوي او د هغوی فیصدي ښي هغوی په ډیر منافقت باندې دا حساب کوي وایي شپېته فیصده شیعګان دي سل فیصده سنیان دي او سل فیصده کردان دي ګورې دا به تا ته هر چا دا خبره اورېدلې هغه به لاس پورته کړي چې وایي شل فیصده کردان دي او شل فیصده سنیان دي او شپېته فیصده شیعګان دي چا چا دا خبره اورېدلې ده ما اورېدلې ده په دې کې ډېر یو عظیم یو لوی منافقت ډېر کوي دي هغه دا چې د شیعګانو تعداد پکې ډېروي ډېر وایي او د سنیانو تعداد او چې سنیان یو سل فیصد د سنیان شو اته کردان دي دا په خپل هم سنیان دي دا کردان په خپل سنیان دي نو دا دوه ډلې خو مذهبي دي چې او دا یو ډله د دې خاطر چې د مسلمانانو نه لري کړی وي او د خلکو ذهن ته دا رسولي چې سنت یا مسلمانان دا اقلیت دي بیخي اقلیت دي نو هغه کردان چې یو قومي ډله ده کرد د مذهب نوم نه دی سني په مذهب یادوي شیعه په مذهب یادوي نو دا کورد خو نه خپل د کوم مذهب دعوه کړې ده نه د کوم مذهب نوم دی نو دا نه په مذهب نه یادوي کردان په خپل سنیان دي نو څلور څه دا ورته سنیان شو خو تاسو د کله هم د کوم رادیوونه نه یاوریدلی خصوصا د غرب رادیوګان نه چې وایي چې شپېته فیصده پکې شیعګان دي څلور فیصده پکې سنیان دي دلته خو بیا تقریبا یو تقارب منځ ته راځي او عددونه فیصدي یو بل ته سره نږدې کېږي د دې لپاره چې د خلکو په ذهن کې دا راوستل وي چې دلته پکې سنیان کم خلک دي ځکه که سبا دلته یو ډول سیاست ګزارۍ کېږي سبا دلته یو پالیسي تطبیقي عملي کېږي نو چې په بین المللي یا بین اسلامي لحاظ باندې د خلکو ذهنونه دې ته آماده وي که زه حسینیان اصل پکې لږ ورکړه برخه لږ ورکړم څه پروا کوي نو حسینیان اصل پکې سل فیصده وو سبا د خلکو ذهن ته دا خبره خلکو ذهن کې دا خبره ذهن نشین شوي چې خو شل چې د سنیانو کوم دنه ورکړه دا هم ډېره ده په داسې حال چې کردان په خپله سنیانو شافعي مذهب دي او صلاح الدین ایوبي له شخصیت په خپله کود تېر شوی دی فاتح د قدس فاتح د شام د ټول مسلمانانو د سر تاج نیک صالح مجاهد تقوادار زلور امیر د مسلمانانو صلاح الدین ایوبي هغه کورد و په خپله په خټه باندې کورد و او په کردانو کې ډېر بزرګان علما تېر شوي دي ډېر نیکان خلک تېر شوي او بلکې همدا اوس په کردستان کې د کردستان اسلامي تحریک دی هغه خلک دي چې دوی د انصار اسلام په نامه باندې اول چې عراق ونیو چې دوی یې بمباري کړل د عراق په شمال کې په کوردي سیمه کې هغه مشر بندي کې چې په ناروې کې اوس هم بندي دی هلته فاتح کرکار نومېږي د کردستان د اسلامي حرکت یا تحریک مشر دی د انصار الاسلام عراق د تل دپاره د مسلمانانو یوه مرکزي نقطه پاتې شوې ده دلته عباسي خلافتونه وو د دې ځای نه د مسلمانانو لښکرې راغلي دي بیا د خراسان فتح کړی او دې خواته راغلي هغه زور تاریخي اهمیت نه یادوو ځکه زور تاریخي اهمیت چې څنګه په وړاندې ورځي هماغومره تاریخي قدامت لري دا که او هغه ته راځي چې عباسي دور ته نو په عباسي دور کې هم دا مرکزیت و که د هغه نه مخکې راځي چې اموي دور ته په هغه کې هم دا یو ډول مرکزیت درلوده او که تر هغه نه مخکې د ایران د دولت ما قبل اسلام هلته راځي چې نو په خپله د مداین ښار ته نن د سلماني پارک په نامه باندې یادېږي د بغداد د ښار سره په نږدې مسافه کې د ځلې په غاړه باندې پروت دی هغه په خپله د فارس د پاچاهۍ د امپراتورۍ مرکز یې و نو تر هغه مخکې چې ګورې بیا د بابلیانو د بابل ښار د بابل هاروت او ماروت چې قرآن کې ذکر شوی هغه د بابل ښار هغه هم په همدغه عراق کې و او تر هغه مخکې بیا د قانون او د تشریع یا د قانوندارۍ او د نظام په باره کې وګوري نو ډېر مخکې پنځه شپږ زره کاله مخکې د حمورابي د شریعت په نامه باندې چې یو څه په تاریخ کې موجود دی د اول ځل لپاره لیکل شوی قانون یا تشریع چې په تیږو کې کندل شوی تیاره پیدا شوې د حمورابي قانون نو دا ټول په دې سیمه کې نو خلاصه ده چې د عراق هم د مرکز او د قیادت او د خلافت او د بادشاهۍ سیمه ده او هم د علم او د فرهنګ او د معارف سیمه ده په دې کې خصوصیت دا دی چې د عراق عرب او د عرب او د عجمو ترمنځ یو پل دی د عراق خاوره د عرب او د عجمو ترمنځ یو پل دی د دې په حدود کې عربي خاوره ختميږي د دې خاطر نور بیا عجمي خاوره شروع کیږي نو ځکه تاسو د عراق شمال د عراق شمال او د عراق شمال غرب کې وینئ په دې سیمو کې کردان پراته دي دا کردان چې دی دی خپل منځ سره یو ټوکه لري ټول کردان ته سه موجه وایي سه موجه د خپل منځ کې ټوکی کوي یو بل ته وایي ځکه دوی چې عربي وایي هم صافه وایي چې کردي وایي هم صافه وایي هغه کردان چې ترکیه ته نږدې دي چې ترکي وایي هم صافه وایي او هغه کردان چې ایران ته نږدې دي چې فارسي وایي هم صافه وایي نو هر یو درې درې موجه صاف صاف غږیږي په طبیعي ډول باندې د هر کور تقریبا درې ژبې زده وي تعلیم یې په عربي باندې کړی مورنۍ ژبه یې کوردي ده او د همسایګۍ د تګ راتګ او راشه درس او تجارت او د نور د سرحدي تعاملات او د دغې سیمې د فرهنګ د وجې نه هغه بله سیمه هم زده شوي یا د مهاجرتونو د وجې نه کله په ایران کې پاتې شوي کله په ترکیې کې پاتې شوي نو دغه عراق څه ده دا د هغه ترمنځ د عربو ترمنځ او د عجمو ترمنځ یو یو د پل حیثیت لري دا خلک تر په مخ راغلي دي خو تر د دې لار راځي که دا خلک په دې خو راغلي دي هم عراق ته راغلي هم په دې لار باندې راځي نو د عراق په اړه باندې څو مهمه نقطې زموږ په ذهن کې چې ذهن نشین شي هغه دا دي خو دا چې دا هم د خلیج په غاړه باندې یو پروت ملک دی او د خلیج د اوبو لپاره لار لري دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې عراق د تاریخ په اوږدو کې که څه هم سیاګان پکې ډېر دي خو د سني ملک په حیث باندې پېژندل شوی دی او دا اول ځل دی چې امریکایان کوشش کوي چې عراق ته د تشیع یو رنګ ورکړي او هغه په دنیا کې د یو دویم شیعه مملکت په حیث باندې معرفي کړي همدغه وجه ده چې سنیان کردان دی له سنیت نه پکې وباسي وایي سل فیصده پکې کردان دي سل فیصده پکې سنیان دي او څلوېښت فیصده پکې شیعګان دي دا لکه کومه مکاره ښځه شوه و یو مکاره ښځه د خپل خاوند سره جنجال راغلی و نو بیا قاضي ته تللي و چې قاضي ته تللی وم نو دې قاضي ته د ښځې د ښځې سره ډېره زبندازه مو دې قاضي ته ویلې وایي قاضي صاحب که دی ملامت وي نو الله دې همدی ځواني مرګ کړي او که زه ملامت یم الله دې ما کونډه کړي که زه ملامت یم الله دې ما کونډه کړي او که دی ملامت وي نو الله دې همدی ځواني مرګ کړي نو په دغه حالت کې برخه برخه د هغه خپاره وه نو دوی په هر حالت کې هغه د اسلام هغه وباسي نو مقصد چې سریه کموي یو چلو په هنر باندې بل خبره ته عراق په باره کې زمونږ په ذهن کې ذهن نسیم شي هغه دا چې عراق نن ورځ د تیلو د دولت نه مالامال یو دولت دی سرشار دولت دی دونه ډېر تیل لري چې امریکایان له دې ځای نه راغلل ورته برتانویان له دې ځای نه راغلل ورته او دا خلک دلته راغله ځینې د یو ځای د یو ځای په تېلو باندې خېټه واچوله ځینې د بل ځای په تېلو باندې خېټه واچوله حتی چې عراقیان په خپله اوس ورته وایي چې ووځه زموږ له ملک نه ووځه دوی یې نه وځو دا اوس ورځ چې په تاسو پام وي چې یو هغه روانه ده یو د دې په پارلمان کې یو جار و بحث روان دی بلکې خبره مخکې نه جوړه کړې دغه داسې د امریکایانو د بودن یا د وجود هغه موده تمدید کړي تر دوه زره یوولس کال پورې تمدید کړو په هغه سیمه کې ځینې خلک موافق دي ځینې خلک مخالف دي ځینې خلک چې دوی راوستل شوي خلک دي دوی په لاس راغلي هغه یې غواړي چې پاتې شي ځکه هغوی په دې پوهېږي چې کمیټان د دې ځای نه لاړ شي نو دا سیمه نه دوی ته څوک پرېږدي او نه یې سیاګانو ته څوک پرېږدي ځکه سیاګان ته نه پرېږدي چې دې خوا ته دا ټوله سیمه چې پرته ده دا هغه سیمه ده سني سیمه ده او خالصه عربي سیمه ده دغه خالص عربي سیمه چې ده دی خو ته دی ایران نه یو ډول ویر لري ادا ایران چې دی دی عربي ملکونو خاص تور د سعودي او د کویت او د نورو ملکونو په باره کې خپل عزایم کلم پټ نه دي ساتلي او د دې مشرانو په کتابونو کې چې ګوري وایي چې موږ به فلسطین آزادو فلسطین آزادي موږ وجیبه ده خو د فلسطین په لار څه ده د سعودي ورغله دا اول به سعودي نیسو اول به سعودي نیسو بیا به الته ورځو دا د د مشرانو په کتابونو کې دا خبرې هغه دي او بل خبره ده تاسو معلومات دي چې څومره په عراق کې تشیع قوي کیږي په هغه اندازه دغه د تشیع عقیده د دوی سره پیاوړې کیږي او کره کره راځي او دغه سني سیمه لاندې کوي په دې سني سیمو کې نه یوازې چې حکام دغه تشیع یا رسیه عراق مقابل کې ډول حساسیت لري علما یې هم دلته لري عام خلک یې هم لري مجاهدین یې هم لري هر څه لري نو همدغه وجه ده چې یوه برخه خلک غواړي دلته چې هغه پاتې شي حتی چې د ایرانیانو هم د نرمه غوندې ګوشه نیولې ده ورته د کنداریانو په اصطلاح خاصه یې پرې واچوله په د اوسني تړون باندې هغه وجه دا ده چې ایران په دې پوهېږي چې که امریکایان اوس دې ځای نه ووځي د شیعګانو بوټی لا نه ده شین شوی تر اوسه پورې بیخ نه ده نیولی په عراق کې همدغه وجه ده وایي چې امریکایان دې تر هغه پورې دلته پاتې تر څو دا د شیعګانو بوټی ښه بیخ ونیسي رګورې شي ونیسي بې که سبا که څوک کټ کوي هم چې په خپله دا د نمو او د قدرت پکې وي د راځرغونېدلو قدرت پکې وي ځکه ایرانیان هم صبر کوي د امریکایانو په وجود باندې څه دونه ډېر هغه مخالفت یې ونه کاوه د دې نه علاوه بله خبره پکې دا ده چې عراق د جهاد یو ډګر ګرځېدلی دی یو میدان ګرځېدلی دی موږ د موږ خاوره هم د جهاد یو ډګر او میدان ګرځېدلی دی موږ او د عراق خاوره ډېر شباهتونه سره لرو او دا شباهتونه ډېر لرو نو باید په خپل منځ کې یو د بل د تجربو د تبادلې میدان په خپل طبیعي ډول باندې موجودېږي عراق باندې امریکایانو حمله کړې ده په موږ باندې امریکایانو حمله کړې ده عراق کې هلته جهاد روان ده او سنیانو اهل سنتو جهاد روان کړی په افغانستان کې سنیانو اهل سنتو دیو جهاد روان کړی دی په عراق کې خلک د اسلامي حکومت د جوړولو دپاره جهاد کوي د نسلزم یې دعوت نه دی راپورته کړی په افغانستان کې هم خلک د خلکو د نسلزم دعوت نه دی راپورته کړی د اسلامي نظام د جوړولو لپاره که پښتانه دي که تاجک دي که ترکمن دي که ازبک دي که هر څوک دي هغه سپینځایګینو سره دي هغوی د جهاد د په مخ بیولو او د اسلامي نظام د اقامې لپاره روان کړی دی نور ډېرې تجربې دي سیاسي نظامي هر ډول تجربې هغه دا چې متقابل یو د بل سره د تعاون په زمینه کې دوی یو بل سره مرسته کولی شي افغانان او عراقیان د عراق په باره کې همدغه مختصر معلومات ستاسو خدمت کې نه اوس بس دی د عراق نه راځي دې خوا ته دغه بل مملکت ته چې د سوریه ده چې سوریه ته کله راشو نو بیا تاسو ته د عراق په ماضي باندې بیا یوه خبره کوم هغه ده دې خوا ته د سوریې حکومت چې د یوې خوا ته یې د مدیترانې بحر پروت دی او یوې خواته سرحد د اردن سره لګېدلی یو خواته سرحد د عراق سره لګېدلی یو خواته سرحد د ترکیې سره لګېدلی ده سره د شام په نامه باندې یادېږي په تاریخ کې البته چې شام یادېږي هغه تاریخ کې نو په هغې کې د درې مملکتونه د شام په نامه یادېږي اردن په خپله په شام کې راځي هغه د تاریخ په شام کې یا د سیرت په شام کې فلسطین په شام کې راځي او سوریه په شام کې راځي د نن ورځې سوریه په پروني شام کې وه د نن ورځې اردن په پرونی شام کې وو او د نن ورځې حتی لبنان په پرونی شام کې جبل به ورته ویلي او د نن ورځې فلسطین دا په پرونی شام کې وو که رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید بن الحارثه رضی الله عنه په مشرۍ باندې لښکر لېږلی شام ته نو هغه یې سوریې ته نه بلکې دغه د اردن حدود او دغه سیمو ته را لېږلي دغه ټوله سیمه پخوا شام یادېدله اوس هم په اردو کې سوریې ته شام ویلی کېږي په پاکستان کې په اردو ژبه کې سوریه ته د شام نوم اخلي خو نن ورځ شام یاد شي په عجمو کې یا په پاکستان او هندوستان کې نو معنا یې یوازې سوریه ده خو که په عربو کې ارض الشام یاده شوه ارض الشام یا د شام ځمکه سرزمین شام نو په هغه کې دا اوس هم عربان شام فلسطین او اردن او سوریه او لبنان د څلورو واړو ته شام وایي د ټولو ته شام وایي په شام باندې چې اوس کوم حکومت روان دی یا کوم څوک باندې حکومت کوي په هغه کې دوه مشکلات راځي مسلې دي ډول مشکلات داسې دي چې دوی له اسلام او بس بلکې درې مشکلات کې راځي مسلې دي او دا درې ماره مشکل دي دي دي چې هغه حاکمان دي په عقیدوي لحاظ باندې له امت نه وباسي یو پکې دا دي بعثیان دي د بعث ګوند حزب البعث العربي الاشتراكي د بعث عربي اشتراکي ګوند اشتراکیت هغه کمونیزم ته وایي چې موږ تاسو دلته ولیدئ تجربه هم دلته ورته کمونیزم وایي او هلته اشتراکیت ورته وایي او د کمونیزم او د اشتراکیت یو د بل ترجمه ده دا یوه معنا یې ده مشترک شي مساع شي د شیوعیت او د کمیون او د د اشتراکیت د دې ټول هغه لغوي اشتقاق څه دی یو د بل سره اړخ لګوي یو د بل نه اشتقاق شوی دی نو یو خو دا ده چې د شام حاکمان بعثیان دي دا یو ده یو مشکل دی د عقیدې په لحاظ باندې په بحث کې الله رسول دین دا ځای نه لري ما د حزب باس بلکې د عراق د حزب باس منشور او اساسي هغه من لوستلی یو منشور په هغه کې الله او دین رسول پیغمبر دا ځای نه لري هغه کې عربیت یا عربي نشنلیزم او عربي قدامت دا پکې یو تقدس لري دویم مشکل په دې کې دا ده چې دوی د نصيري طایفه پورې اړه لري نصيري طایفه نصيري د شیعو هغه د غالي شیعو هغه ډله ده چې دی علي رب الانه اله ګڼي هغه ته خدای وایي دا زمونږ الله دی نصيريه طایفه علي رب الانه خپل اله ګڼي نه یوازې دا چې د اهل سنتو له نظام او نصیریه کافر دي له دین نه وتلي بلکې د امامي یعنې دوه د امامي یا د جعفري شیعګانو په نزد هم دا د ایران د شیعګانو او د افغانستان د شیعګانو په نزد باندې البته اسماعیلانو نه د دې نورو د دوی په نزد باندې هم دوی له دین نه وتلي دي کافر دي ځکه یو بنده ته الله ویل نو خو کفر وین دغه بل بل شي د دې خو کفر اخته نور خصیص کفر کېدای نشي نو ته بنده د الوهیت مرتبه ته ورپورته که یا اله د بندګۍ مرتبه ته راکوز که دریم مشکل په دوی کې دا ده چې دوی په دوی کې د عربي نشنلیزم روحیه تر اوسه پورې پرته ده او دوی یو وخت د عربي نشنلیزم په نامه باندې په بیرغ باندې راپورته شوي وو که دوی د اسرائیل سره یو نیم جنګ هم کړی دی نو هغه د ازادي نشنلیزم په نامه باندې د اسلام او د ازادۍ او د اسلامي ځمکو د اعادې په نامه باندې نه دی بلکې د عربي نشنلیزم په نامه باندې قومیت یا نشنلیزم په دې باره کې به وروسته بیا انشاءالله په تفصیل باندې کومه ورځ خبره وکړو چې کله د نشنلیزم در ته راورسېږو چې آیا نشنلیزم کفر دی که اسلام دی آیا په اسلام کې نشنلیزم ځایږي که نه آیا نشنلیست هم مسلمان پاتې کېدای شي که نه په دې باره کې به انشاءالله په تفصیل سره خبره کوو پر سال هم موږ ورونو سره تفصیل باندې خبره کړې ده نو دا خو د حاکم په باره کې دا درې نقطې چې دا ذهن نشینې کوي چې سوریه د چا لخوا نه اداره کېږي د باس د ګوند لخوا نه نصيري یې ورته وایي البته ناصریان به ګورې نه وایي چې ناصریان نه بیا بل څه جوړېږي ناصریان به د دوی څنګ سره دلته په مصر کې د جمال عبدالناصر هغه ډلې سره ناصري یا ناصریان به ورته ویلي دا ډېر معاصر د اوسني خلک دي او دا نصیریه چې د تاریخ په اوږدو کې ډېر روپ تقریبا اته نهه سوه کاله زر کاله خدمت لري د زرو کلو راهیسې دوی په دې سیمه کې حاکم دي نه درزیان بیا نور خلک دي هغه په لبنان کې دي هغو ته راځم اها درجان بیا نور څه درجان چې دی هغه بیا مسیحیت او تشیع سره ګډ کړی دی هغه یو څه برخه د مسیحیت راخیستې یو څه برخه د تشیع راخیستې ده دای سره ګډه کړې ده په لبنان کې تراش دی په کې درجان هم دي او مارونیان هم دي هغه بیا په لبنان کې دی هغه ورسته راځو لکه څنګه چې په سوریه کې حزب باس حاکم دی همدا ډول د امریکایانو د راتګ نه مخکې په عراق کې هم حزب باس حاکم و په عراق کې هم حزب باس حاکم و خو د عراق د حزب باس او د سوریې د حزب باس فرق سره دا و چې په عراق کې حزب باس د هر چا هر چا نه جوړ و مذهبي رنګ نه درلود یعنی نصیریان نه و مشر مایکل افلاق یا میشل افلق مسیحی و د صدام استاد صدام حسین استاد هغه یو مده تبعید شوی و غرب ته تللی و بیا د غرب څخه بېرته راغی دغه باسیانو ورته کنفرانسونه او سیمینارونه دایرول او دروازې ورته نصبولې استقبالي دروازې او بیا به ویلې لقد عاد الاله نعوذ بالله او چې موږ الله در سره وګرځید هغه د صدام حسین استاد په خپل هغه نوم دی انګریزي کې مايكل افلاط باله او په عربي کې ورته میس العفلق ویلي دی و مسیحي خو په مسیحیت کې نشنلست و دی په مسیحیت کې عرب نشنلست و مثل عفلق بل پکې یو ساته حسرین مې ده او ډیر نمونه اوس ټول نه دی راته چې زه د سیاست کوم البته که تاسو ضرورت و چې عربي نشنلزم په باره کې د مطالعه نو ما سره ځینې کتابونه شته زه به ورته ورکړم په خپل دی مطالعه کې چې عربي نشنلزم د کله نه شروع شو او څوک څوک پکې بارز یا مخاور خاص پکې او نظریه یې څه شوی وه لکه څنګه چې په سوریه کې اوس بعث حاکم دی همدغه ډول په عراق کې هم بعث حاکم و او حزب بعث په خپل لکه څنګه چې دلته یو کمونست حزب دی همدغه چې په عراق کې هم کمونست حزب و خو یو خبره ده هغه ده چې کله د عراق د حزب بعث د ایران سره یو څه جنجال راغی بلکې اته کاله جنگ وشو په دې جنگ کې عراق سل میلیارډ د ډالر تاوان وګاله سل میلیارډ د ډالر دا د خطر باندې چې په پاکستان او بنگلاديش او هندستان او په شاوخوا سیمه کې د ځینې اسلامي جهتونو سره دوی روابط برقرار ساتل په دې خاطر چې د ایران په مقابل کې د سني اکثریت د عالم اسلام دغه یو توجه ځان ته راماته شي که څه هم د حزب بعث په منشور کې اسلام ځای نه درلوده او نه یې لري نه یې اوس لري نه یې په هغه وخت کې درلوده دویم سبب صدام اسلام ته درمایلېدل دا و چې د لیونتوب کاوه کویت یې ونیو او بیا نو امریکایانو ته یوه بهانه په لاس راغله امریکایان راغله دوی سم وډباو او له هره خوا نه اقتصادي محاصره هم ورباندې ولګول شوه فضایي محاصره هم ولګولی شوه د عراق یوه برخه ترې نه بېله کړی شوه حتی د امریکایانو د راتګ نه مخکې یعنې دوه زره درې کال د راتګ نه مخکې لس یا یولس کاله د عراق کردستان د امریکایانو اداره کاوه د کردستان د وطنپالې پارټۍ د مسعود بارزاني او د بل جلال طالباني چې دا اوس د عراق رئیس جمهور دی تش په نامه رئیس جمهور دی د ده او د هغه بل ډلې هغه خلک هم په یو وخت کې مشران یې نیکان خلک تېر شوي وو دا د مسعود بارزاني پلار ملا تېر شوی وو او هغه دلته چې د جهاد په حیث باندې دلته یو قیام کړی وو بیا وروسته دلته وکوبل شول انګريزانو په وخت له بیا ځین لارو روسیې ته په روسیې کې د روسانو نه سم متاثر شو چې بیرته راګرځېدل نه بیا بین نیمه کمونستان غونې خلک وو لکه دا د منګه ځینې ډلې چې اول کې جهادیان وو او بیا چې وروسته وډبول شو خو دې خوا ته له کمزورې شو بیا نیمه کمونستان شو نو اوس کمونستان پوښتنه کوي یهودا د منګ دي چې دوی نه پوښتنه کوي نه موږ مسلمانان یو نه هم د هغوی چاره ورسره کېږي هم د دوی ګزاره ورسره کېږي دغسې ډول خلک چې نه جوړ شو نو د عراق په باره کې خبره دا کوله چې په عراق کې هم حزب باس حاکم و او په سوریه کې هم حزب باس حاکم دی خو فرق دا و چې دلته هر هر څوک او دلته دا و او د عراق کې بیا حزب باس کراکرا د اسلام په مقابل کې خپل رنګ وبایلوده او وجوهات هم هغه و چې اول د ایران سره جنګ او د دې جنګ په وخت کې مسلمانانو عواطف ځان ته راجلبول او دویم دا چې د امریکا په خلاف باندې د خپل ملت قانع کول چې موږ مسلمانان یو او د اسلام په خاطر باندې د منګه ثبات کوو پایمردی کوو جنگ کوو جهاد کوو او حتی قران او حدیث باندې استدلال کوو او ورسته ورسته خو د مسلمانانو نظریه هم په دې باندې قائم شوه چې کېدای شي د سړي په انفرادي ډول باندې توبه وستل وي ځکه په آخر ځل باندې چې دلته کول نو قرآن په غږ کې و قرآن ته واخیستل شو په قرآن باندې استدلال او کاوه آیتونه ویل او تکبیرونه ویل او په دې حالت کې دی اعدام که نو که په شخصي ډول باندې د انفرادي توبه ویستلې وي دا یو بل خبره ده الله دې توبه قبول کړي په نارین توب باندې مړ شو خو کله هم دا ونه ویل چې زه د حزب باس نه وتلی یم او یا حزب باس یو ګمراه ګوند و یا د باس نظریه یو غلطه نظریه ده دا یې تر اخره پورې ونه ویل په داسې حال کې چې دی د حزب باس ممثل و او رهبر هم دی و په کار دا و چې د دونه ډېر آیاتونه د ویلو سره او د دغه ډېر آیاتونه د حدیثونو د ویلو سره د تکبیرونو د زمزمه کولو سره د قربانۍ د تکلیفونو سره او حتی د جهاد د ټکي د جهاد د فرهنګ د معرفي کولو سره د دا هم ویلی وای چې په دې ملک موږ نسا وشوي او بس موږ یو غلطي کړې او لغې راتېر شوې نور په حزب باس کې مزي حزب باس یو کمونیست ډله وه د وطن وران ته خراب کړي خلک په دین او فرهنګ او عقل باندې لوبي وکړي دا یو نه ویل نو دا یو مسئولیت دی چې د په غاړه کې پاتې ده او د ده د یارانو په غاړه کې هم پاتې ده په کار دا و چې د دې مسؤلیت نه دوی غاړه خلاصه کړې وای نو سوریه ده د سوریې پخوانی نوم سام و او اوسنی نوم سوریه ده حاکم د ډېرو کلونو دپاره حافظ الاسد پاتې شوی و او اوس زوی بشار الاسد بشار الاسد اوسنی زوی دی او مخکې پلار ډېر کلونه تقریبا ډېر ساله حاکم پاتې شو او پلار یې عسکري سړی و زوی یې ډاکټر دی خو پلار یې عسکري سړی منصب و د کودتا د لارې نه حاکم شوی و او بیا د سوریې په شمال کې او د سوریې په شرق کې دوی نصیرې ډلې لري چې اوس د علویانو په نامه باندې یادېږي تاسو دلته د هغه د درزیانو خبره وکوله دغه نصیریانو ته فرانسویانو د علویانو لقب ورکړ ځکه سوریه د فرانسې مستعمره وه چې کله فرانسویان د دې ځای نه وتل نو بیا فرانسویانو په خپله سیمهکار خلک او مستشرقین پوه خلک وو هغوی پوهېده چې که دا خلک نصیرت په نامه پاتې شي نو په تاریخ کې دوی د نصیرت په نامه کافر پېژندل شوي دي خو که د دوی نوم علوي شي بیا نسبت علي رضی الله عنه ته راځي او چې د علي ته د چا نسبت راځي نو څوک به زړه پرې وکړي چې هغه کافر نو بناء دوی نه به د کفر ټاپه به ترې نه لرې شي د فرانسویانو په وخت کې چې کله د نسلې پیړۍ په اوایلو کې دوی د فرانسې نه خپل ازادي اخیسته نو د تګ په وخت کې فرانسویان دوی په رسمي تعهداتو کې د علویانو په نامه باندې ونومول خو دا نوم د دوی پخوانی نوم نه دی ګوري په تاریخ کې د علوي په نامه باندې طایفه د شیعګانو نه ده تېره شوې نورې مختلف طایفې شته ده خو د علوي په نامه طایفه دا اوس فرانسویانو جوړه کړې ده یعنې همدغه نصیریان دي چې علویان ورته ویلی کېږي نو زه فکر کوم چې نن همدغومره بس ده په کراره کراره به که زه تاسو ته دا ټول مملکتونه داسې لکه زمونږ یو مشنفی و په اول صنف کې ملازم به یې ورته ویلې نوم ملازم و هغه به ملازمي درس ویلې معلم به ورته ویلې دا دې سدو توپ دی یو یو ټکی یې دې سره شرط نه خلاص دې دې څه وي دا دې سدو توپ دی دا د ټول باندې دا سره لکه شرط دی واري دا د ملالې ځنځه کړه نو که زه دې سدو توپ د ملالې ځنځه کوم په یو ورځ باندې دا ټول څه په دا داسې دا دا دا چې په اخر کې